يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایها الذین آمنو اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض د پتا سو باندې روزه فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه صیام صيغه د مصدر د د صوام صوام ماضی راځي په لغت کې امساک ته وایي او په اصطلاح کې امساک عن اشیاء مخصوصه على وجه مخصوص د مخصوصو شیانو نه ځان ساتل په مخصوصه طریقه باندې فی زمان مخصوص په خاصه زمانه کې ممن هو علی صفات مخصوصه نو امساک عن اشیاء مخصوصه علی وجه مخصوص فی زمان مخصوص ممن هو علی صفات مخصوصه دې ته ویل شي صيام حکمت په روژه کې دا دی غټ حکمت یو پکې دا دی چې تا ته به الله پاک د وږي سړي حال معلوم کی یو سړی چې په خپل مور وي ټول عمر نو د ولګي حال د ته نه معلومیږي نو یو حکمت پکې دا دی چې د وږو حال درته پکې معلوم شي او دویم حکمت پکې دا دی چې تعادل پکې راځي یولس میاشتې ستا اندامونو کله کله آرام کولو او معدې نه کولو معده به سحر ډکېده تر غرمې پورې او غرمه به ډکېده تر ماښامه پورې او ماښام به کار دې شروع کولو تر سحره پورې نو ټوله شپه ورځ معده لګي خپل کار کوي او نور اندامونه خوب او آرام کوي لیکن معده نه کوي نو په دې میش کې الله پاک معدې تم لګ آرام ورکوي او درې مدا ده چې په انسان باندې انقلابات راځي کله ولګا کله مړخت نو چې ته د ولګي سره بلد شي نو بیا به د انقلاباتو ته ټینګېدې شي نو کتب علیکم الصیام کما کتب فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه اوس روزه الله پاک فرض کړه نو د یوولسو میاشتو عادت په یوه میاشت کې پرېښودل دا ډېر ګران او سخت کار دی لیکن الله پاک فرمایي دا چې اگر اگر چې ګران دی خو کما کتب علی الذین من قبلکم ګران عبادت دی خو عام عبادت دی او کم تکلیف چې عام وي نو هغه آسان وي نو ځکه الله پاک یو سهولت دا ذکر کوي چې کما کتب علی الذین من قبلکم دا عام عبادت دی یوازې په تاسو فرض نه وو په مخکینیو امتونو باندې هم دا فرض وو على الذين من قبلكم پتیر امتونو باندې فرضو من قبلكم تیر انبیاء او تیر امتونه د ادم علیه الصلاۃ والسلام نه شروع تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره دي په دې ټولو باندې فرضو کما کې مماثلت الله پاک ذکر کړو دا مماثلت یا په اصلي وجوب کې دی نفس روزه په هغوی واجب و او نفس روزه چې د پدی امت باندې واجب ده اگر چې په هغوی باندې د نفس وجوب د نفس روزي وجوب په بل کیفیت باندې او د بل میاشتو او څه کم او زیات ورځې به وو خو په دې امت باندې د خاصې میاشتې دی او خاصې ورځې دی نو دا مماثلت په نفس وجوب او په اصلي وجوب کې دی او بعض علما فرمایي چې نه دا مماثلت په وخت او په مقدار کې ده کامل مماثلت ده همدا د رمضان روزي په يهودو باندې فرض وي او همدا د رمضان روزي چې وي په نسواراو باندې فرض وي يهودو پری خو دي او صرف د یوې ورځې روزي نیول چې هغه د عاشورا د ورځې روزه و او په دې خیال نیول چې په دې کې الله پاک فرعون غرق کړو د دوی دشمنی پکې غرق کړو نو هغوی د یوې میاشتې روژه ختم کړه یوه ورځ کړه او نسواراو پکې زیادت راوستو د احتیاط د پاره به یوه ورځ مخکې نیوله او یوه ورځ به شاته نیوله نو دو دېرش روژې شوې بیا چې یو څو کاله دیر شو نو دیر شو په دو دیر شو بدل شوی وي نو بیا د احتیاط د پاره د دې دو دیر شو د پاره یو مخ کې زیاته کړې وي شاته زیاته کړه نو څلور دیر شوې یو څو کاله چې داسې تیریده نو بیا دا څلور دیرش اصلي مقدار شو بیا به د دوی د شک د وجې نه یوه ورځ مخکې زیاته کړه یوه به یې شاته زیاته کړه تر دې چې پنځوس ورځو ته د دوی روژې رسېدلې وې بیا دا پنځوس ورځې په دوی باندې سختې شوې نو چې سختې شوې به د رمضان نه نقل کړي د حمل میاشتې ته دا د پسرلی میاشتې ته نو الله پاک فرمایي چې په ټولو باندې فرض وي نو بل سهولت الله ذکر کوي چې د کوم شي نتیجه خولي وي نو پاغي کې سهولت ډیر وي او د دې روزي نتیجه ډیره خولي ده چې لعلکم تتقون نتیجه تقوا ده نتیجه خولي ده لدی وجنه تاسو روزي ونیسئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د روزي نتیجه ذکر کوي د دې آیات کریمه تشریح کوي یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء اې د ځوانانو ډلې واده وکي ځکه واده ستاسو نظر ټیټي او د عورت حفاظت هم کوي او که د واده طاقت هم نو نو روژي ونیسي ځکه روژي د روژي نیونکي د پاره خسیوالی دی یعنی مطلب دا دی چې شهوت ماتي او شهوت مبدا د پاره د ګناهونو ده ایام معدودات الله پاک فرمای بل سہولت د دې روزو د پاره ذکر کړي ایام معدودات بل سہولت د دې روزو د پاره دا دی چې دا یو څو ورځې د شمیرل شوی ایاما بعض علما فرمای چې دا ایاما مفعول فيه د پر د فعل مقدره ده چې صومو ایاما معدودات روزه ونیسي د ورځو شمیرل شو یعنی لګي ورځې دي اگر چې تکلیف او ایاما معدودات ده د یو څو ورځو تکلیف ده او واپس ختمیدون کې ده حالت دوام نه ده نو ده الله پاک بل سہولت ذکر کوي صومو ایاما معدودات ما پکې صومو مقدر کړو کتب علیکم الصيام د هغه الصيام د پر مفعول فيه نه ده وجه دا ده چې بیا د عامل او د معمول په مابین کې ډیره فاصله راځي په اجنبي باندې نو دلته خپل سومو ورته مقدر کړي سومو ایام معدودات د معدودات معنا ده قليلات ډېر لګي لازمي معنی مراده ده لأن القليل يسهل عده کم شي چې اساني د غي شمیرل اساني نو کم شي چې لګي د غي شمیرل اساني نو الله پاک فرمای معدودات یعنی قليلات ډېر لګي دي امام مقاتل رحمه الله فرمای كل معدودات او معدوده فهو دون 40 قران یا حدیث کې چې د معدودات یا د معدودتن لفظ راشي نو د څلويختو نه په کم اطلاق کیږي یعنی د څلويختو نه کم ورځې دي نو په کال کې د څلويختو نه کم ورځې ډېری لګي دي فمن کان منکم مریضا د بل سهولت ده هغه څوک چې وي پتا سو کې مریضا بیمار نفسي بیماری نه مرضا يعسر عليه الصوم داسې مرض باندې د مریضي چې روزنی ول ورته ګرانی او علا سفرن او یا سپوری په سفر باندې کلمه د علا پکې الله پاک ذکر کړم اصل کې فی سفرن مراد ده په سفر کې وی خو کلمه د علا الله پاک دی خبرې ته په کلمه د علا کې اشاره کوي چې د مسافر د تیار د پښنمینه مخ کې په سفر باندې سپور دی د پیشنمی نه مخکې مسافر دی قبل طلوع الفجر او که بعد طلوع الفجر مسافر شي نو بیا د روژې خوړل ورته نه دی جایز صبح صادق د طلوع الفجر په ټیم کې دی مقیم دی و بجې اته بجې مسافر شو نو بیا به روژه نه خوري خو چې د طلوع الفجر په وخت کې مسافري بیا د روژه خوړلی شي نو په دې کلمې د هلاک الله دې نقطې ته اشاره کوي او على سفر نفعدة من ايام اخر يعني فعليه عدة ايام المرض والسفر من الايام من الايام الاخر په د باندې بیا قضایی ده د دې ورځو د مرض او د سفر هم دومره روزي به د نوري نسی فعدة من ايام اخر په دې کې الله پاک یو بل فقهي مسلې ته اشاره کوي چې یو سړی د مسافر دی خو د اختر په ورځ مړ شو او یا مریض د اختر په ورځ مړ شو ورسته دومره ورځې نه ژوند دی چې د پکې قضایي راوړي نو په د باندې نه قضا واجب ده او نه وصیت د فدی واجب دی الله پاک دا سینه دی چې فعليه القضاء بلکې دا وایي چې فعليه عده من ايام اخر د دې ورځو شمیر په واجب دی نو کله دې ورځو د شمیر په مقدار به ژوند دی او به په قضایي شته چې قضای را نه وړه به وصیت د فدی کوي او که نو ژوندې به پینشته وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فاغه خلق باندې چې هغه طاقت لري فديه پاغوي باندې فديه ده یعنی اعطاء فديه پاغوي باندې ورکول د فديه دي هغه فديه څه شه ده طعام مسكين هغه طعام د مسکینانو ته ګورې دلته دوه جملې دي یو جمله د ایام معدودات ده او بل جمله د علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین ده په دې دوه جملو کې دوه تشریحات دي ایام معدودات په دې کې یو تشریح ده چې د ایام معدودات نه د رمضان روزي نه دی مراد بلکې د ایام معدودات نه د عاشورا او د ایام البیز روزي مراد دي د عاشورا د یو ورځ روژه د محرم د لسم او دا رنګ د ایام البیز دیر لسم څور لسم پنځه لسم د هرې میاشتې نو دغه د ایام البیز او د رمضان د عاشورا روژې مراد دي دا د رمضان نه مخکې فرض وي او بیا وروسته چې کله د رمضان روژې الله پاک فرض کړي نو د دې فرضیت منسوخ شو دا د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او د حضرت عطاء ابن ابي رباح رحمه الله د روایت نه معلومیږي چې اول دا فرض وي او بیا د رمضان د روزو په وجه باندې الله پاک منسوخ کړي نو ایام معدودات دا آیات کریمه ته بعض علما منسوخ وي ځکه د دینه د عاشورا او د ایام البیز روزي مرادي نو فرضیت منسوخ شو استحباب په خپل حال باندې باقی دی د دې روزو حکم د الله له جانب نه وو پیغمبر علی السلام په خپل اجتهاد باندې مقرر کړو لکه د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د یو روایت نه معلومیږي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو نو يهودو ال تر روزه نیوله پیغمبر علی السلام تپوس وکړو چې دا ولې د دې ورځې د عاشورا د ورځې روزه نیسي نو هغه ویل چې د دې وجنه د دې ورځې روزه نیسو چې په دې ورځ الله پاک زموږ دشمن فرعون غرق کړو نو موسی علی السلام نیولا لدی وجنه مونږ هم د دې ورځې روزه نیسو نو پیغمبر علی السلام فرمایل چې موږ موسی علی السلام باندې ستاسو په نسبت احق یو نو به پیغمبر علی السلام هم نیولا نو واجب و د دې ورځې د روزي نیول او چې کله د رمضان روزي فرض شوي نو د هغه وجوب او فرضیت منسوخ شو استحباب باقی دی نو بعض علما د ایام معدودات نه د ایام البیز او د عاشورا روزي مرادي لیکن دا تفسیر مرجوح دی راجح دا دی چې د ایام معدودات نه د رمضان روزي مراد دي د ایام البیز او د عاشورا د ورځې روزي صحیح دا ده چې مخکې واجب وي خو پیغمبر علی السلام په خپل اجتهاد واجب کړي وي د آیات په وجه نه وي واجب شوی دا قولم پکې شته چې واجب نه وي مستحب وي خدا د وجوب قول پکې راجح دی او دا وجوب یې د ایاما معدودات په وجه باندې نه و بلکې د پیغمبر علیه السلام د اجتهاد په وجه و نو ایاما معدودات نه د رمضان روژې مرادي دي راجحه دا ده دا خو په ایاما معدودات کې ما درته دوه قوله ذکر کړ وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين په دې کې موږ دوه تشریحات دي یو تشریح د سنن ابي داود د یو روایت نه معلومیږي چې د علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین د دې تعلقم د عاشورا او د ایام البیز د روزو سره د عاشورا او د ایام البیز روزي چې چا نیولې شوې هغه به د روزي نیولې ورته اختیار او کچا نه نیولې نو هغه به د دې ورځو فدیه ورکوله نو بعضی علما فرمایي چې د دې تعلق د ایام البیز او د عاشورا د روزو سره په دې روزو کې په هغه وخت کې اختیار چې فدیه ورکوي او کدا روزي نیسي د سنن ابي داود د یو روایت نه ظاهرا داسې معلومیږي چې د دې تعلق د رمضان د روزو سره نه دی صحیح دا ده چې د دې تعلق د رمضان د روزو سره دی او د ابو داود روایت مختصر دی په نورو مفصلو روایتونو کې دلته د رمضان ذکر دی نو علی الذین یطیقونه کې د رمضان روزي الله پاک ذکر کړی دی خچې د دې آیات تعلق د رمضان د روزو سره شي نو بیا په دې کې اختلاف دی چې دا آیات کریمه منسوخ دی او کنه دی منسوخ نو اول صحیح قول پکې دا دی چې دا آیات کریمه منسوخ ده اکثر محققین علما ورته منسوخ وایي حضرت عبد الله ابن عمر حضرت سلمہ ابن الاقوع او د نور صحابه رضوان الله علیهم د روایتونو معلومیږي چې دا وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين دا منسوخ ده په دې خو پوه شئ تفصیل درته کوم د بخاری مسلم ابو داود بهقی و غیره احادیثونه معلومیږي چې په ابتدا د اسلام کې خلکو ته اختیارو چې روزي د رمضان لیسی او کفیدی ور کوي ځکه چې په هغه وخت کې خلک ور سره عادت نه وو نو کله اول نه الله پاک قطعي حکم را لګلې وي چې ضرور به د رمضان روزي نیسي نو په خلکو به مشقت او تکلیف راغلې وي نو اول کې اختیارو چا به روزي نیولې چا به فدیه ورکوله وروسته بیا دا اختیار منسوخ شو نو دا آیات کریمه منسوخ ده د محققینو پر آیا او د رمضان د روزو په باره کې نازل شوی دی علم عینی رحمه الله داسې فرمایي کان فی بدء الاسلام فرض علیهم الصوم فاشتد علیهم په ابتدا د اسلام کې علی التعین د رمضان د روزو نیول فرض بیا خلکو ته دا عبادت سخت شو ځکه عادت ورسره نه وو فرخص ولهم فی الافطار والفدیه بیا الله پاک دوی ته رخصت ورکړو د دې آیات په وجه باندې چې تاسو فدیه ورکوي او کروژی نیسئ نو تاسو ته اختیار ده وقال معاذ بن جبل رضی الله عنه كان في ابتداء الامر من شاء صام ومن شاء افطر په ابتدا د اسلام کې مسله دا و چې کدا چا خوخه و روزه بینی ولا او کدا چا خوخه و روزه بیننی ولا فدیه به ورکوله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا حتى نزلت الايه بعدها تر دې چې د دین ورسته شهر رمضان الذي د آیات کریمه نازل شو فنسختها نو د اختیار منسوخ شو امام ابن جرير تبري د ابن ابي ليلى د روایت په طریقه باندې فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما قدم عليهم قدم عليهم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغلو امرهم بصيام ثلاثه ايام نو خلکو ته حکم د درې ورځو روزو وکړو من كل شهر تطوعا غیر فریضه ورته ویل چې تاسو به درې ورځې روزه نیسئ دا درې ورځې روزه نفلی و فرض نه و چا به چې روژه نه نیوله، اطعم مسکینا، نو هغه به د دې په ځای مسکینانو ته ډوډۍ ورکوله، ثم نزلت هذه الآیة، بیا دا آیت کریمه نازل شو چې فمن شهد منکم الشهر، نو خلاصه دا چې دا آیت کریمه د رمضان د روژو په باره کې دی او منسوخ دی، نو خلاصه د ترتیب دا چې اول کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تر عدة من ایام اخر پورې الله پاک نازل کړو. فعدة من ایام اخر تر دې ځای پورې علی التعین د رمضان روژې فرض شوې فدیه پکې نه وه چې کله علی التعین د رمضان روژې فرض شوې نو صحابه باندې ځکه صحابه خو عادت نو نو دا عبادت په دې کې مشقت دوی ته ګران شو نو چې مشقت لدی وجنه الله پاک دا تعین بدل کړو په اختیار چې که د چا خوښه د رمضان روژې دې نیسي او که د چا خوښه د رمضان روژې دې نه نیسي فدیه دې ورته ورکوي وروسته بیا شهر رمضان الذي انزل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نازل شو نو هغه اختیار الله پاک منسوخ کړو دا د محققین علما او قول دی اوس ناسخ څه شی دی د دې اختیار د پاره د بخاری په روایاتو کې تعارض معلومیږي په بعضی روایاتو د بخاری کې راځي چې ناسخ ورته فمن شهد منکم الشهر فليصمه دغه کلمه ده دا ورسته چې په دې آیات کې را روانه ده فمن شهد منکم الشهر فليصمه څوک چې دې میاشتې ته حاضر شونه د دې میاشتې روزه دی ونیسي نو دی آیات دغه جملې ته ناسخ ویل دی په بعضی روایتو کې او په بعضی روایتو کې وان تصوموا خير لكم دې ته ناسخ ویل دی وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى نو علماو پکې تطبیق کړی دی تطبیق داسې کړی دی چې د محدثینو دا عادت دی چې کله یو آیات کریمه په محل د استشهاد کې پیش کوي نو د آیات اول ذکر کی اگر چې محل د استشهاد د دې آیات ټول اجزا نه بلکې محل د استشهاد د دې آیات اخیرنې جزئی یی منځنې جزئی خو دوی اولنې جز ذکر کی مطلب دی چې دا ټول آیات تلاوت کا تا ته به هغه دلیل پکې راشي نو د بخاری په کوم روایت کې چې راغلي دي چې ناسخ ورته ان تصوموا خیر لکم دی مطلب یې دا نه دی چې همدغه محل د استدلال دی همدغه ناسخ دی مطلب یې دا دی چې د همدې ځای نه دا آیات شروع که تا ته به پکې محل د استشهاد راشي محل د استشهاد وروسته را روان دی چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نو په دې باندې دا اختیار منسوخ شو راجح تطبیق تطبیق پکې دا دی چې په دې دواړو باندې نسخه راغلې ده ان تصوموا خير لكم باندې نسخه راغلې ده او فمن شهد منكم الشهر فليصمه په دې باندې نسخه راغلې ده اوس کته اعتراض وکي چې فمن شهد منكم الشهر فليصمه دلته خو قطعي امر الله پاک کړی دی په دې باندې نسخه خو به زه ومنم لیکن ان تصوموا خير لكم په دې کې خو خیریت ذکر شوی دی، ان تصوموا خیر لکم، که تاسو روژه ونیسئ نو دا به ستاسو لپاره خیر وي، نو د خیر لکم نه خو خیریت معلومېږي، دا خو نه معلومېږي چې روژه قطعي ده او فدیه دا منسوخه ده، نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې خیر کله د لزوم او د وجوب لپاره راځي، لکه یو آیات کریمه دی الله پاک فرمایي، لا تقولوا ثلاثة، خدایان درې مه ګڼئ، انتهو، د دې تثلیث نه منع شئ، خیر لکم ګوره منع د تسلیس نه چې توحید دی دا ستاسو دپاره بهتر دی هلته خیرون په معنا د لازمون او د واجبون سره دی نو دلته هم ان تصومو خیر لکم کې خیریت دپاره د لزوم او د وجوب دی نو یو قول پکې دا شو چې وعلى الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین په ابتدا د اسلام کې علی التعین د رمضان روژې نیولو بیا په منځ کې اختیار راغلو چې روژه نیسي که فدیه ورکوي وروسته بیا دا اختیار منسوخ شو بیا علی التعین د روژو نیول شو یو قول پکې دا شو چې دا آیات منسوخ دی دویم قول پکې دا دی چې دا آیات کریمه منسوخ نه دی نو چې دا آیات کریمه منسوخ نشي بیا د دې لپاره ډیر توجیهات ذکر کړي یو توجیه پکې دا ذکر کړي چی الله پاک فرمایی وعلی الذین یطیقونه یو طاقت دی بل وسع ده وسع طاقت ددی معنا دا ده چی په ډیر تکلیف سره سړی قادری په ډیر تکلیف بی هوشه پروت دی روژه یې نیولې ده او د روژه ماتی په ټیم کې ډاکټر ورته راغلو او ډراپ یې ورته ولګولو پیچکارۍ ورته وکړي خو روژه خو یې بیا مونیوله د روژه ماتی په ټیم کې ډراپ او سیرم ولګولو او بیا شربت مربت او اوبه وڅکلې خو په څومره تکلیف یې روژه ونیوله، ځان یې پکې بې هوشه کړو، ځان یې پکې مریض کړو خو روژه یې ونیوله، دې ته طاقت وایي، چې په ډېر تکلیف سره ورباندې قادر یې، دا سړی هم قادر دی، چې بې هوشه شي، تر ماښام پورې روژه یې نیولې او بې هوشه دی او ماښام پورې روژه ټینګه کړه، قادر دی خو په تکلیف سره، شیخ فاني قادر دی خو په تکلیف سره. ډیر بوډا ډیره بوډۍ ښځه قادره ده خو په تکلیف سره نو د دې لپاره طاقت استعمالیږي او وسعه چې ده دا د هغه قدرت لپاره استعمالیږي چې سره د سهولت نه لکه نوجوانان نوجوانان سره د سهولت نه تر ماښام پورې روژه نیوی شي نو وسعه سره د سهولت نه قدرت ته وایي او طاقت چې ده سره د تکلیف نه چې په ډیر تکلیف قادره نو هغه قدرت ته وایي چې سره د ډیر تکلیف نه نو الله پاک یطیقون استعمال کړی دی چې د ډېر تکلیف سره ته قادر یې، شیخ فاني یې یا ډېره بوډۍ ښځه ده، روژې نه شي نیولی، د ډېر تکلیف سره ورباندې قادره ده، نو دا دې فدیه ورکړي، فدیة طعام مسکین، دا دې فدیه ورکړي، د دې فدیه چې د دوه کیلو اوړه دي د یوې روژې په مقابله کې، یا د دوه کیلو اوړو قېمت، پدې پوه شو نو دا حکم اوس هم باقي دی منسوخ نه دی که یو سړی د روژې په نیولو د ډیر تکلیف سره قادر وي شیخ فانی وي یا ډیره بوډۍ وي نو اوس هم ورته فدیه ورکول جایز دي روژې دې نه نیسي پوه شوئ او د دې جواب تایید د دې توجیه تایید د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د یو روایت نم کیږي د قرائت نه دغه قرائت داسې ده وعلى الذين يتطوقونه يعني يتكلفونه چې په تکلف روزنی سي د ډیر تکلیف سره ور باندې قادر دی نو هغه د خیر د روژه نه نیسی فدیه دی ورکی نو منسوخ نشو یو توجیه پکې دا ده او دویمه توجیه پکې دا ده چې د علامه سیوطی رحمه الله ذکر کړی ده چې دلته علی الذین یطیقونه نه مخکې لا مقدر ده وعلى الذين لا يطيقونه په هغه خلکو باندې چې طاقت د روژو نه لري نو فدیه په هغه فدیه ده دا فدیه څومره ده طعام مسکین طعام د مسکین ده قدر ما یاکله کل یوم چې نصف صاعن ده 2 کیلو وړو یا 2 کیلو غنم کیږي دا دوه توجیهات شو چې دلته لا پکې مقدر کې او درېمه توجیه پکې شاه ولي الله دهلوي رحمه الله په الفوز الکبیر کې ذکر کړی ده هغه فرمایي چې دا د روژې بیان نه دی د سرسایې بیان دی وعلى الذين يطيقونه هو زمير طعام تراجه ده وعلى الذين يطيقون الطعام په هغه څوک په هغه چا باندې چې طاقت د سرسایي لري طاقت د طعام لري سرسایه طعام ده کنه 2 کیلو وړي دي یا 2 کیلو غنم دي یا داغي قیمت ده نو څوک طاقت د سرسایي لري فدیه په هغه فدیه ده او دا سرسایه چې ده طعام مسکین نو دلته صدقه الفطر الله ذکر کړی ده مخکې امر بالصيام وکړو او دلته امر بصدقه الفطر کوي نو فدیه طعام مسکین شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې دا د سرسایي بیان دی او یطیقونه کې ضمیر طعام تراجه دی د سیاق د کلام نه معلومیږي فمن تطوع خیرا نو څوک چې زیادت کوي په نیکیو کې په د باندې چې څومره سرسایه د دوه کیلو وړو نو دا د هغې نه زیاته ورکوي درې کیلو ورکوي نو دا زیادت کوي په دې نیکیو کې فهو خیر له دا د ده دپاره بهتره ده وان تصومو خیر لکم او که تاسو روژه ونیسئ ستاسو دپاره بهتره ده په دې کې خو مې توجیه درته وکړه چې دا آیات ناسخ دی دپاره د تخیر نو چې ناسخ شي خیریت به دپاره د لزوم او د وجوبي وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون ان کنتم تعلمون شرط دی او جزای حذف ده که تاسو پوهېدئ چې په روژه کې څومره خیر دی نو اخترتموه نو تاسو به روژه مختاره کړې وې په فدیه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان چې دم دا داسې میاش د انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن نازل شوی دی شهر رمضان دا مبتدا ده الذي انزل فيه القرآن دا موصول سره د خپل سلې نه دا ورته خبر ده نو د رمضان او د قرآن په مابین کې مناسبت ده امام احمد طبرانی دې دواړو د حضرت واصله ابن الاسقع رضی الله عنه په طریقه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی چې د ټولو آسماني کتابونو د رمضان سره مناسبت دی آسماني کتابونه غالبا په رمضان کې نازل شوي دي نزلت صحف ابراهیم اول ليله من رمضان د ابراهیم علی السلام صحیفې چې دي د رمضان په اول تاریخ نازل شوي دي و انزلت التورات لست مضينا او تورات په شپږم تاریخ د رمضان نازل شو والانجیل لثلاثه عشر په دیارلسم تاریخ د رمضان الله پاک انجیل نازل کړو والقرآن لاربع و عشرین په څلیرشتم تاریخ د رمضان باندې الله پاک قرآن نازل کړو نو د قرآن د رمضان سره مناسبت ډیر دی له دې وجې نه د دیوبند علماء دغه طرز مختاره کړی دی او ډیر بهترین طرز دی چې په رمضان کې د قرآن تفسیر کوي ځکه د قرآن او د رمضان مناسبت زیات دی له دې وجې نه په قرآن کې په رمضان کې په تراویحو کې د قرآن ختم هم د دې وجې نه کیږي چې د رمضان سره د قرآن مناسبت ډیر دی جبریل علیه السلام به په رمضان کې د پیغمبر علیه السلام نه قرآن اوریدو د قرآن ګردان به ورسره کولو او په کم کال چې پیغمبر علیه السلام وفات کېدو نو په دې کال په رمضان کې د قران دوه ځلې ګردان کړو یو ځلې جبرئیل علی السلام پیغمبر علی السلام ته واورولو او یو ځلې پیغمبر علی السلام جبرئیل علی السلام ته واورولو نو مناسبت ډیر زیات دی لدی وجنه الله پاک فرمای شهر رمضان الذي د رمضان په بحث کې د قران ذکر کړي شهر رمضان الذي میاشت د رمضان چې دا رمضان یا د رمضان ده په معنا د احترقه په معنا د سوځولو، په کومه میاشت کې، په کوم کال چې الله پاک د رمضان روژې فرض کړې سخته ګرمي وه، خلک به سوځېده نو ځکه ورته رمضان وایي. او یا رمضان د رمضو نه دی په معنا د احترق، رمضان ته ځکه رمضان وایي چې دا د انسان ټول ګناهونه سوځوي. یا رمضان د رمض نه دی، رمض. رمدونه دی بلکې رمدون دی رمدون مطرون ته وایي باغې باران ته وایي چې د پسرلي نه مخکې راورېږي او د ځمکې مخ ګرد نیولی وي نو دا باران چې راوورېږي دا ګرد ختم کی نو ټول کال چې د انسان په بدن د ګناهونو ګرد پروت وي نو د رمضان په میاش هغه د ګناهونو ګرد الله پاک ختمي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان هغه میاش ده انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن نازل شو په ليلة القدر کې خلاصه دا چې رمضان د ټول کال خلاصه ده او بیا د رمضان خلاصه ليله القدر ده نو په ليله القدر کې الله پاک دا قران نازل کړو جملتن الى سماء الدنيا اسمان د دنیا ته یک دم راغلو او بیا د اسمان د دنیا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شروع شو نو دا شروع د رمضان په 30 تاریخ باندې شوی و نور په درویشتو کالو کې بیا نازل شو رمضان او غیر رمضان دواړو کې به نازلېدو اسمان د دنیا ته په رمضان کې ليله القدر کې راغلو او د اسمان د دنیا نه پیغمبر علی السلام ته په څلورشتم د رمضان شروع شو بیا په غیر رمضان کې هم شروع او دل للناس د حال واقع شوه د دې قران نه حال دا چې دا قران هدایت ته د پاره د انسانانو وبینات او واضح دلایل دي دا دویم حال دی د کتب الهیو نه د کتب الهیو ته فرقان وای ځکه دا فارق دی بین الحق والباطل فمن شهد نو دا من یا موصوله ده یا شرطیه ده څوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه الشهر دی میاشتې ته څوک چې دی میاشتې ته حاضر شو نو فلیصمه د دې میاشتې روژه دی ونیسي فلیصمه جواب د پاره د شرط ده ومن کان مریضا دا تکرار د پاره د دفع د توهم د نسخ دی ګوره مخکې الله پاک یو آیات ذکر کړو هغه منسوخ او پاغي آیات کې د مریض او د مسافر حکم هم الله ذکر کړو نو چا به دا توهم کولو چې مخکنه آیات چې پاغي کې اختیار راغلی او په مابین د فدی او د روژې کې هغه خو منسوخ دی خو دا غینه مخکې د مریض او د مسافر ذکر شوی نو هغه ته هم اختیار منسوخي حالن کې دا غوي اختیار منسوخ نه دی د مریض خوخه ده چې روژه نیسی که فدیه ورکوي کنی نیسی خوري یي دا رنګ د مسافر خوخه ده چې روژه نیسی که خوري یي خو که بیا د اختر نورسته دومره ورځې ژوندې و چې قضایی پکې راوړې شو قضایی په لازمه ده او کنه ژوندې نه قضایی لازمه ده نه فدیه لازمه ده نو چا به دا توهم کولو چې مخکنه حکم خو منسوخ دی نو هغه د مریض او د مسافر حکم بم پکې منسوخي نو الله پاک فرمایي چې نه هغه دواړه نه دي منسوخ ومن کان مریض ون څوک چې مریضي په دې خو پوه شوې کنه دویمه وجه دا ده چې ورسته الله پاک یرید الله بكم اليسر ذکر کوي هغه علت د پاره د رخصت ده نو د علت د پاره معلول پکار وي نو اول ذکر د معلول کوي بیا ورسته ذکر د علت کوي نو اول رخصت ذکر کوي بیا علت د رخصت ذکر کوي ومن کان مریض ون څوک چې پتا سو کې مریضي او علا سفرن او یا په سفر وي د حالا په فائدہ خو پوه شوي علا کې څه فائدہ ده چې قبل طلوع الفجر مسافر نو به روزه خوړې شي او چې قبل طلوع الفجر نه مسافر نو به روزه نشي خوړې یو مولوی صاحب سره ما دا مسله ذکر کړه چې قبل طلوع الفجر مسافر نو به روزه خوړې شي او چې قبل طلوع الفجر نه مسافر نو به روزه نشي خوړې نو هغه دا مسله غلطه ده ما ورته روح المانی کې خو دا د علا فائدې دا ذکر کړي وای روح المانی غلط شوی دی نو او علا سفر نو فعده من ايام اخر نو فعده یعنی عليه عده من ايام اخر په د باندې شمیر دی د نور ورځو فعدت من ایام اخر کې الله پاک دغه فقهي مسلې ته اشاره کوي چې کچرته د روژې نه وروسته عدت من ایام اخر دومره ورځې درته ملاو نه شوې څومره ورځې چې تا روژه خوړلې ده نو په تا باندې نه قضا شته او نه فدیه شته او که دومره ورځې درته ملاو شوې نو قضا راوړه که قضا دې رانه وړه او مړ کېدې نو بیا وصیت ته فدیه وکړه یرید الله بكم اليسر الله پاک اراده لري په تاسو باندې د اسانتیا د رخصت زکه درکړو ولا یرید بكم العسر والله پاک اراده نه لري په تاسو باندې د سختیا ولتکمل العده مخکې الله پاک دو شیان ذکر کړو یو دا چې من شهدا منکم الشهر فليصمه دویم امر بالقضاء د دې میاشتې روزه ونیسه چې درنه پاتې شو قضایي راوړه د دې میاشتې روژه ولې نیسه لتکملو العدته قضایی ولې راوړي لتکملو العدته نو د مجموعي د ما قبل د پاره دلیل دی نو دعوه ورته داسې ولګوه شرع لكم جمله ما ذکر الله پاک تا ته مشروع کړه دا دواړه کار دوه شیان درته مشروع کړه د رمضان روزي ونیسه که مریض یا مسافر وي روژې دې ونه نیولې بیا قضایي راوړه ځکه لتکمل العده دا د دې لپاره دا دوه حکم دي چې تاسو پوره کړئ شمیر د دې ورځو ولتکبر الله دا علت لپاره د امر بالقضاء دی قضایي به ذکر راوړئ لتکبر الله علی ما هداکم چې تاسو لوی د الله بیان کړئ علی ما هداکم په هغه څه باندې چې الله تاسو ته هدایت کړی دی شاه ولي الله دهلوي رحمه الله فرمایي چې په دې کې د تکبیراتو د عید ذکر دی د روژې پسې وروسته اختر راځي نو اختر کې یو سرسایه ورکا او بل تکبیرات العید د اختر تکبیرات دي نو لتکبر الله چې تاسو الله اکبر الله اکبر وای علی ما هداکم په هغه څه باندې چې الله تاسو ته هدایت د هغې رهنمایي کړې په کومه طریقه چې درته الله ښودلي دي ولعلکم تشکرون دا علت د ترخیص او د تیسیر دی رخصت ولې درکړو او د اسانتیا الله پاک ولې راوسته دا د دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اوس د روژه ماتي ټیم دی د روژه ماتي په ټیم کې مسلمانان دعا کوي نو مسلمانانو ته شک راغلو چې اوس موږ دعا کوو په چیغو چیغو دعا وکړو الله پاک زموږ دعاګانې الله پاک لري دی چې الله ته چیغي ووهو چې زموږ دعاګانې واوري او که الله پاک نږدې دی پټي پټي دعاګانې وکړو نو الله پاک ورته جواب ورکړو و اذا سالک عبادي عني چې کله تپوس کوي ستا نه بندګان زما عني یعنی عن قربي و بعدي حذف د مضاف دی په باره د قرب او د بعد زما کې ستا نه تپوس کوي فاني قریب نو ته ورته جواب ورکه چې زه نږدې یم قال المسلمون اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه زمونږ رب نږدې دی چې پټه پټه دعا وکړو او کلرې دی چې چغي ووهو نو الله پاک فرمایل چې الله نږدې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من مسلم يدعو بدعوه نشته دی یو مسلمان چې دی یو دعا کوي ليس فيها اسم چې د په دې دعا کې د ګنا ذکر نه ولا قطيعه رحم ليس فيها اسم ولا قطيعه رحم او نه پکې د قطع د سله رحمي ذکر وي الا اعطاه الله احدى ثلاث مگر الله پاک بدته د د دعا په عوض کې درې شیان ورکړي دعا یې نه رد کوي یو دا چې اما ان يحجل له دعوته د چې څه غوښتي دي هغه به ورته الله ورکي و اما ان يدخر له او یا د چې څه غوښتي دي دا به په دنیا کې ورنکي اخرت کې به ورته ذخیره کی و اما ان يكف عنه السوء مثلها یا د چې څه غوښتي دي دا به دته دومره فائدہ نه ورکي د دې په عوض کې الله یو غټ مصیبت ترې نه دفع کوي په دې پوښ نو دعا نه رد کیږي خو په چې په شرایطو برابر وشي نو چې څوک دعا وکي اجيب دعوت الداعي الله فرمایي زه قبلوم دعا د دعا کوونکي دا وعده د اجابت ده د پاره د داعي چا چې دعا کړې ده ستا دعا به قبليږي او کته وي چې ما خو دعا کړې و چې الله پاک بوش تبا کې اوباما مردار کې ټرمپ مردار کې دا خو نه قبليږي پریز مشرف تر اوسه پورې ژوندې دی او څومره خلکو ورته خیری وکړي نو ما درته ویل حدیث باندې مې درته جواب درکړو پیغمبر علی السلام فرمای ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اسم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث د اجابت طریقې درې دي تا چې څه غوښتي دي امدا بدرته الله درکې او یا به دا درته الله در نه کړي، د دې عوض به په اخرت کې در کړي، او یا تا چې څه غوښتي دي د دې په بدل کې به یو غټ مصیبت در نه دفع کړي، دغه شی به نه در کوي. نو دعا رد کېږي نه. اذا دعاني په کوم وخت کې چې دی زما نه څه غواړي، فلیستجیبوا لي نو فلیستجیبوا لي د دې دوه معناګانې دي. یو معنی یې ده فلیطلب اجابتي لهم زما اجابت دې ولټوي فليستجيبوا لي ودې لټوي زما د دعا قبلول الله خو دعا قبلي کنه نو دا قبلول دې ولټوي د الله فليستجيبوا لي په عربی کې دا فليطلب اجابتي لهم پښتو کې دا زما قبلول د دې دعا د پاره د دې پسې دی وګرځي دا قبلول دی ولټي دویمه معنی دا ده فلیستجیبو لی یعنی فلیجیبو لی اذا دعوتهم للایمان زه چې کله دوی ته دعوت د ایمان ورکم نو زما دعوت دی ومني لکه دوی چې ما ته دعاګانې کوي زه د دوی دعاګانې قبلوم نو زما دعوت د ایمان دیم دوی قبول کی فلیستجیبو لی نو زما دعوت د ایمان دی دوی قبول کی لکه زه چې د دوی دعاګانې قبلوم ځکه رفسه متضمن د معنا د افضا لره، مفضي کېدل، نو متعدي په الی باندې شو. الرفس یعنې افضا، مفضي کېدل، خپلو بیبیانو ته. هن لباس لکم، نساء دا جمع د نسوة ده، نسوة بیا جمع، جمع هغه هم جمع ده، نو دا نساء جمع الجمع ده. نسائکم اضافت ضمیر د مخاطب ته وکړو، دا د اختصاص دپاره دی، یعنی خاص خپلی بی بی ته تا سره جماع جایزه ده پردی ښځی سره درته جماع نه ده جایزه خپلی بی بی سره چې ستا پوری خاصه یا په تزویج او یا په ملک هن لباس لکم دا بی بیانی ستاسو ستاسو د پاره لباس ده هن لباس لکم قدم الرجل د سړی ذکر مخکې وکړو چې ای سړیه ښځه ستا جامه ده، وانتم لباس لهن، او ته د ښځې جامه یې، نو د سړي د جامې مخکې ذکر وکړو، د سړي جامه یې مخکې ذکر کړه چې ښځه د سړي جامه ده، او د ښځې د جامې ذکر یې وروسته وکړو، لقلة صبره، ځکه د سړي صبر کم دی، د ښځې صبر ډېر دی او د سړي صبر کم دی، نو اول یې د سړي ذکر وکړو، د سړي جامه یې ذکر کړه چې ښځه ستا جامه ده. دویم وظهور احتیاج الرجل سړی خزه ته محتاج ده خزه سړی ته دومره نه محتاج لکه سړی چې څومره خزه ته محتاج وي په یو حدیث کې راځي لا خیر فی النساء ولا صبر عنهن په خزو کې خیرم نشته او صبرم ترې نه نشته یغلبن کریما ویغلبهن لئیم کریم سړی عزت شرف شریف سړی په هغې باندې ښځه غالبوي ښځه پې زوروروي په شریف سړي ویغلبهن لئیم او خسیس سړی چې دی دا په ښځه زوروري پیغمبر علیه السلام فرمایي و احب ان اکون کریما مغلوبا زه دا خوښوم چې زه مغلوب دیم خو چې کریم یم خسیس نشم ولا احب ان اكون لئيما غالبا او دا نه خوخم چې خصیص غالب شم په خزه امیان دا تعلیم یافته خل خلق چې وی غالبا د دوی باندې خزي چې وی زوروري وي او دا به تعلیم چې وی دا په خزو زوروري ځکه به تعلیم لئیمی او لئیم خصیص چې وی دا په خزه زوروري او تعلیم یافته اکثره کریمی کریم النفسی شریف وي نو په د باندې خزه زوروري علم یعنی تعلق علمه د الله علم قدیم دی او دلته علم حادث ذکر شوی دی نو تعلق حادث دی علم الله د الله د علم تعلق راغلو تر دې پوري چې انکم کنتم تختانون انفسکم چې بشک وای تاسو چې تاسو خیانت کولو د خپل نفسونو سره تاسو نقص کولو د نفسونو سره تختانون انفسکم د خپل نفسونو سره خیانت داسې کولو چې ور ته وړاندې کولو د الله د حکم نه منل دا د خپل نفس ور ته وړاندې کول دي او ور ته د خپل نفس وړاندې کول دا د خپل نفس سره خیانت کول دي نو تاسو د خپل ځانونو سره خیانت کولو څنګه خیانت کولو شاباش جهنم هم ورته واجبولو نو تاسو د خپل ځانونو سره خیانت کولو فتاب علیکم نو الله پاک تاسو توبه قبول کړه وعفا عنکم او الله پاک تاسو ته عفو وکړه وعفا عنکم فتاب علیکم یعنی تجاوز عنکم کومه غلطي او خطایم چې کړې و هغه نه الله درته تجاوز وکړو وعفا عنکم یعنی محا اثره عنکم هغه اثر د ګنایم ختم کړو دلته ترینه جما مراده ده فالآن باشروهن نن الله پاک فرمای چې اوس د خپل بیبيانو سره جما کوي وابتغوا ما كتب الله لكم دا تاسو आवाज نه اورئ کنه عظیم صاحب بندې کنه اورئ لا سپیکر نشته دی بندې که پکې اسې نه دیم نه دی لګولی جنریټر څه ته لګیا پکې نشته چې په جرنیټر یې ولګوو.